شرافت د علم شروع زدکړه دا خبره چې شرافت په علم کې قدر مشترک دی اشتراک حافظ شرف تفاوت اشته يتفاوتو بعض علوم لالا شرافت ورکړی دی اولا خفاء بشرفه بدن د انسان شریف دی فهم بعضی علوموله الله فضیلت ورکړی دی په اعتبار د احتیاج سره محتاجون الیه دی لکه علم الفقه پس الله دی کتاب او د سنت نه جميع ما في الفقه شرح السنة شرح الحديث او جميع ما في الحديث هغه شرح الله لکه علم الاخلاق پاغی کې معرفت فضائل انسانیو انسان ته حاصلېږي بعض علوم الله فضیلت ورکړي دي په حسب د قوت د دلیل سره بحسب وثاقه الحجه حجج لك علم الرياضي فإنها برهانية يقين ټول دنیا او ماجم شي او د دین څوک انکار نشي کولای چې دو جمع دو د دین څلور جوړیږي پینزم بعضی داسی علوم دی چې هغه ته شرف حاصل دی به اعتبار جميع الجهات لکه علم الالهی وها علم الهی د کلام الله نه په وحی جلی او خفی سره قرآن حدیث موضوع شریفه چې په دې کې څه شک نشته چې علم من حيث انه علم دا نافع دی ضرر پکې تنشي جهل من حيث هو معاش او معاد بازو دا وهم کړی دی چې با چې انه یبرئ جميع الامراض وليس كذلك ځکه ډیر مرزونه داسي دي چې هغه په معالجه نه ټیک کیږي نه علاج کوم چې دیب الان کما کان وی غلطه ده لکه مثلا شوګری دی بلډ پرشر دی د زړه نوې زمونږ د علاج مقصد دی چې د ماټیک د یو نیم عاجزي بیماری دا هغه خشي دویم یو سړی د علم مرتبه اون پیژني بعضی د وجوه مغلظونه چې دریم بورته ویو داغې غرض اقتصاد نه دی ګټه وټه نه ده. د دې وجه نه مظلومه طبقه په دنیا کې مدرسین دي جامه سپینه ساتي سوال د چانه نه کوي لیکن گزران د جون چې دی هغه ډیر کم کوزي اطلاع على الحقائق تهذیب الاخلاق د دیو جن یو سړی علم همم عالیه د لوی همتونو والا به ول راتلو انفس زکیه او علم فیدمون کله مقصود اجرت شو نو رزیل او کسالا سوس خلق را روان شول او دا سبب د ختمیدو د علم شو سبب د کمیدو د علم شو نو دا خبره موږ ښکار کړه چې علم من حيث انه علم چې ده نو دا نافع دی ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا حديث كم رازي كلمة الحكمة الظالة كل حكيمين یو روایت کې ضالت المؤمنین نمراغل له نا اهل ته علم سپارلو لکه علم طب او میراث د انبیاء علیهم السلام دی لیکن چې کله يهودو زده کو ګرځي په خوراک دی غذای صالح لیکن مرضی له ورکه نه جوړله مثلا شوګری دی خواګه ولا ورکه حلوا بلډ پرشر والا دی وما الى ذلك خو خوراک دی په بدن سقیم کی ناجوړ بدن کی نتیجه خنی د دیو جنا نا اهل ته علم سپارل ندی پکا دا نافع دی سراسر نفع ده ضرر پکې ته نشته او جهل من حيث انه جهل چې دی نو دا قبيح دی شاګرد او استاد په درمیان کې مفید او مستفید ته اهم شروط په موږ ذکر کو دولس شروط ته تعلیم او د تعلم ورته ویل کیږي یو تحقیق د دغه علم فی نفسه که مقصود لذاته وو یا وسیله و د پاره د بل علم مقصد به مال نه جاه نه مرتبه مبالغه مکاسره وای مقصد نی بلکې د مقصد با ثوابي رضا د الله دی حکمت روان شي خبره به د فیدی کوي هیڅ یې ومنه لیدل ښه اریان شو تعجب کې شو خوب کې ورته الله وخودل me بوڑا سڑے لے اوتورتا فلسفہ کی ہدایت الحکمت میں وزی شروع کی اوس دا بیل خبره ده طالب العلم محنت نه کوي یره وی زپی نه پوهیږم ها مقصد دا چې په د هغه مناسب بوج اچوي. کل میسر لما خلق له دریم چې کوم علم سړی زده کوي دا غي مرتبه او غایا او پیجنی داغی ویل او قتل پکا کتب مصنفه دو قسم دی زینی که علوم دی زینی که نشتا از جعفر روایت است نو کوم جعفر دی کتاب دی نور الهدى دی شپغم چې د چانه زده کړه کوي نو هر چا تبا کتاب نه دی د داسې استاد نه زده کول پکار دي چې متبع د قران او د سنت دي اتکال علی ذهنه ورته ویل کیږي شرح نخبه چې کله تاسو ګورئ او مخې لراشي نو ثبت زبطانی ضبط الصدر و ضبط ذهنی ثاقب والو مع صحبت ذهنه ذهینو لیکن په حافظه کله کله یې راشي عمر ډیر شي لکه مثال په تور باندې لسان العرب کې لغت کې لیکلو نو څوک چې دا مسوده ترتیب تا د نو وزګار شوه حرم مکی کی زوما سو وخت نو یو سړی نخې بل ته خولې چې داسې ونه خونه دی یوانه خیدا کوله چې تکرار به کو نو اساتذه او ورته کله کله قتل دوره کې به ملګری تنګ شو تک ځکه چې پاغې کې خو مر مرورانی نو ځینې ملګری یخبو اوس خو ماشاءالله وسعت راغلی دی نو یو ډیره کوي او دارالحدیث ته پورې ډیره لري دې کې ډېر لګي یو حدیث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي لا تعلق برر فی اعناق الخنازیر تم الغلری دیو شک پکې نشتا نا اهلو تا علم سپارل دانه دی پکا تنزیه الشریعات ابن عراق کی حدیث داد الفاظ بدل لی حدیث متکلم فیه دی لیکن موضوعی نه دی وی پاغا رز دی حتی پنځیر رحمه الله به د علماو ګیله کول او دوم داسي یو لور سره کتاب نه اچینو ګوري نه شیخ ته پنځیر رحمه الله نوې ایډیشن به چیرو وته د کتاب صفحه په بدل را بدل وی هغه نوې ویم زه اهل بدع با نو شیخ بوي چې دا زیادت ته پدې کې اصل نسخه د بیرو تعالی کې نشته قسم په علم کې چې کم فن دی نو داغی نه تجاوز نه دی پکار دولسم چې د خپل شیخ او د استاد حق ساتل رعایت ساتل استاد روحانی پلار دی زموږ او تاسو نسبتي کمره کې ملګری دی پشان ضرور دی شاګر پشان د بچی دی اسکندر نه تعز تپوسو شو د استاد به ډیر زیات قدر کو پلار نوم زیات وی هاذا اخرجنی الى العنا اول فنا د پلار په سبب زو د مشقت او د فنا ځای لراغلي مدارس جامعات که د دنیا دي او که د دین دي هغه ته متأثر دي سټیشن باندې هر څو ولاړ دي ټیټه تون شو نو د پلار په ذریعہ سره د فنا او د مشقت کور ته وی راځي لذاته او یا چې مقصود لذاته دا علوم کمیه الهیه دي حکمت استکمال النفس ناتقا استکمال د نفس انسانی انسان لره الله پاک دو قوتونه ورکړي دي یو ته قوت نظری وي او بل ته قوت عملی وي دویم قسم هغه علوم دی مقصود دی ذاتی نه بلکې هغه علاوه وسیله وي یا د معانی او د پاره لکه علم منطق یا وسیله لند خبره چې علوم د شریعت تاسو صحیحو پاغي تصدیق پکار عبادت چې سړی په الله ته نږدې کیږي اصول پنځم اصول دین شپږم اصول فقه وم علم الجدل هو علم يعرف به آداب البحث والمناظرة لیکن هغه خپل حفظ یې کړی دی وعیدات خو درکې نه علوم د تزکیه داغي مقصد تعلق بالله خپل علم کول انصاف دا دی چې کوم اذکاری وارده دي الله صلی الله علیه وسلم نه رانقل دي عمل پکار دی ځان لپاره ایستو ته جوړول نه دی پکار د کتابونو کراو کوټه دا په دست شیخ یو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من سلک طریقا یلتمس چا یو لار اختیار کړه چې په هغې کې طلب د علم کوي نو سهل الله له طریقا الی الجنه الله به ورته د جنت لار جوړیا کړي سلکه طریقا دا کلی مشفق دی ښا ګلګیت او کراچۍ سلک طریقا یلتمس فیه علما هغه څوک په کتاب شامل دی مدرس دی ته پوهیږي چې دی مشغوله دی دغه سر تعاون وکړي دغه ضرورت پوره کړي نه د جمع شوی یو قوم په کور د کورونو د الله کې چې د الله کتاب لولي و به همداسې جامع مسجدو طلبا به ناستو ويتدارسونه بينهم تکرار کوي بیا د یو بل سره د علم بقا چې دا نورونو واورئ دا ګوره په تکرار ده تو تقریر دی کیف متفقا یو تدریس دی 1441 تا چې دا دین په اوریجنل اصلي حالت کې اورسید نو دا د طالب او د مولا د لا سره وبسي منګه حقی الفاظ ویو مولا لفظ د انګریز دی چړې ویو موږ والد مرحوم قاضي سي په پچړي دي څخه خفه کیده وی طالب العلم وای وږي نو یو کور د کورونو د الله چې د الله کتاب پکې لوستې شي تکراری کې دي شي نو الا نزلت عليهم السکینه یادوی دوی لر الله پاک باغ مجالسو کی چې د الله سره دی مقرب فرشتي زمون یقین دی کدا درس د الله د پاره چاوی سوی خونی میمون یو لیکو او هغه تناستیو د دې وجینا زمو مراکز وګوره اقا یو په یو ا یو ورته ناشتي دا موبایل سمې چې د کار کوي نه کوي نور موږ د سټیټ سره بالکل موافقت جوړخ بلکې د غوي سره تعاون دعاګانین کو چې الله پاک دا وبا د دې عالم نظری کی زمون یقین دی چې الله پاک به دا تذکرہ کوي چې په فلانی ځای کې زما فلانه بندا لګیا دی زما کتاب ناس دی او ایجاد د دې موجد حضرت سے حسین النور الله مسجعه شیخین ملوین ضیاء زمانهما شیخ ته پرندای وی شیخ تشاپور یو کلک بوټي ورنه کتاب هو چې آیا ترانه چپ چپ ترجمه یې ونه کی سړې په کافر کیږي او هدل للناس دی ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه یو سړی د عمل په وجه رستو شو نو د نسب د وجه نه نشي مخکې کېدی ښه د الله په نيز عزتمنو مغه څوک دی چې پاغه کی تقوای داري دا الله کی دی تر واپسې پوری خرج فی طلب العلم کور نراوت اوسو ماوی لری نزدی درین معتزلی او یوی سبا کټ کټ بوټان چوم چې د فرشتو دا وزري ماتی شي نو چې مدرسې ته رسیدو نو هغه بوټان کرور شو سیری ویری خپیوم زخمی لتزع أجنحتها رزا لطالب العلم زمان وینا اوري او مولانا ترغیب ورکو د نفق فی سبیل الله زنانه اوری دو کور کی بانگی وغا اعلان کو پیغمبر علی السلام فرمایي والحيتان في جوف الماء میان د دریا په کې لپاره د طالب د لپاره دعا غواړي دا ټیکو مداري او هغه ته ګوري موږ هم باغې روان یو دا ما خپل وخت کې مرجان لانو ډیر خو په التزام سره اوس الحمدلله فلوسټیټ یو نعمت دی شوا د مې بیړوم چا پښوا والحيتان في جوف الماء بدی سکه ذوی العقول سکه بحری سلورم حدیث رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائی ان رجالا ياتونكم من اقطار الارض يتفقهون في الدين ناراضي ان رجال یاتونکم من اقطار الارض دا کار د شازلمو دی ښا علم هر څوک نشي حاصلولی رجل چی نو هغه دا کار کولی شي یاتونکم من اقطار الارض دې موږ اکثر په نوم نه پیژنو خپل او زما یقین دې صلی الله وانتم موقنون بالاجابه یقین سره سوال کول الله نه رد کوي شیخ بوم فرمایي چې فاذا اتوکم مخاطبین چې دي د شاپور خلق دي ویلو چې دین هجرت او نصرت فاستوصو بهم خیرا کلکو په خبر کوم تاسو ته په بار داغو زما مخ کې کوم مکتوب دی ته ما خپل هم لیکل دي خو چنګ هم دي نو دا احسان الرحمن لیکل دي د ملم جبی د طرفه هغه حوالم د مشکات المصابیح ورکړي د فضائل العلم کی دا راضی سلور حدیث شو صفحه 34 جلد اول خبره مونږ دا ویلی و چې زمونږه اصول مقدمه ده درې مقاصد دي خاتمه او تتمه د یادولو د پاره نو یو آیات به موږ پیش کو د سورته توبه یو سل درشتم زمونږ یو نه خداوم د چې موږ قران وی چې اړې راړې نو دا به پنځ پیری ښا دا غوتو نظر شه چې پینځه غوتی وی یو لاس په مستعمل او اوس موږ تایید دې په مشکل راړو شیخ ته پنځیر رحمه الله پینځه ګوتی وی او دا به داسی اخی وی پکیتا وما منون لینفرو کافه په یو توجیه باندې ښه یو خبر کوم ګورې زه خبره کوم خو د دې مقصد دا نه دی چې تاسو هر طبقي سره چې تعلق ساتي خو قران زده کوي مشرکم دی راغه قران ته کینی نو منه ورته نشته ندی پکار مؤمنانو لرا چې زی ټول په یو توجید حصول د علم د پاره ولو نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين پس ولی نزی د هر یوی لوی ډلی نه چند کسان تصحیح د نیت لیتفقهو فی الدین چې په حاصله کې په دین کې تکمیل النفس شو ها باری تعالی دې مونږ ټول دعات د دین کی نو دا کار ډیوټي د انبیاء علیهم السلام دا العلماء ورثه الانبیاء انما انت منذر ولكل قوم هاد کار بوم دی چیرې موږ څه زده کړې ښا حالات خوشو د مچو په شانتي مراکزو پر سیلار شي بے قدری بشوی د بندن به بے قدری شي د نعمت قانوني نو چې کله پابندي حکومت پورته کړه وایرس ختم شو الله دې ختم کی نو د مچو په شان مراکز وتا ورمنډه کوي ليتفقهوا في الدين تیار لاړ شي قران اوس خو الحمدلله کتب شایع هم دي او چې کله ځکه نو ولینذرو قومهم یو ډیوټي ده ډیوټي خو هغه سیدا خو یو د منصب ډیوټي د پیغمبر ذمہواری عالم ته الله حواله کړه ليتفقه في الدين او ته العلم د پاره پکاروم دا په دوران د طالب العلمۍ کی نوری مسلی پریږدی ښه موږ اکثر ملګری دو تهایی خو پکې دیو دی لا پکټ ختلی نه اواز نو خبر خو نه دی ښا چې کور کول آسان دي خور بلول ګران دي نن سبا خو خورلړی نشتا دې باچا سے خپل مکاتیبو کې غلي هغه خلفظ بل لیکل دي خو چې پی لګیدو ته نه پریږي ستړی ستومان لاړ شي پلانې شي خو نشته قمقله خزه همیشه خروس کو خاونی ستړی بل دی مایندی نوې صبر هو کله خپې لګېدو ته پریدا وړي وخري چه اسکی په دمشي نو بیا ورته په طریقه وای چې را کور کې داسي کمیدو دې نشتا مناسب وخت کې نو طالب العلم لپاره دي چې په دوران د طالب العلمي کې نور مشاغل ټیوشنی افت علم دا دی ها امامتای ملامتای دیو جن علم مسمر نی او دغه وجه ده چې سلف صالحین او محدثین امام بخاری چې شروع کیږي انما الاعمال بالنیات ولینذرو قومهم ایماندارو زه درس لتلی وم او ما تاسو له یو تحفه راوړې د توحید او د سنت مسله ورته ذکر کړي د قانون الهي مسله ورته ذکر کړي بدبختی کناستی او بحث کوي د طالب عالم په سر باندې نو پیغمبر علی السلام فرمای اقطع لسانک خپل جب غوسه کا چورکه واخله تیرا ځکه ستا د جبې نه څه خیر نشته غوڅه کا جب خپلا کټی کا ها بس کا عن حملت القرآن د حاملینو د قرآن نه د قرآن بوج پورته کړی دی او طلاب العلم طالب العلم دی کله کله موږ الله له مشوري ورکو الله دې په غیبت نه اړي او دې په غیبت دا حقیقت چې ورته مونږ کوم یو دا غیبت دی سړی کی نه یو تو پیاس لکه او پوری تړي دا بهتان دی ها په السلام فرمائی چی کوم سړی د هغه جراثیم دای بیماری دا ده متعدی مرض دا ده چی عالم طالب دا ورته سپک ښکاری تنګی را تنګی داو په سر بحث کوي نو اقطع لسانک چورکه راخلا او جبه دی غوسه کا ها زموږ د کلی خوش قسمتي او دا چې د طلبه سره انتهایی خدي ښا شیخ ویو کله پیشکو ما ته معلوم دی خو څه ضرورت وی زمانہ پکې ښه عالم دی لیکن د طلباو به قدرې کړي درس قران پکې نه کیږي مارتون مرکز د فلسفي او د منطق عقاید پیدا خلک زبردست جوړ خلکو تصحیح د نیت صحیح نیت انما الاعمال بالنیات ليتفقهوا نو د رسې دا انتظام په دې غرونو کې کړی د مدرسې پیج دی زه په پوهېږم هم نه چې یاره څه رسي که نه رسي خو مخکې به ریکوټ ملا ناست دی دی پوه شه او کار یې پوه شه خو یو له یو او یو له یې کوو شاه اسماعیل شهید رحمه الله تقریر کو سړی را روانو تقریر ختم شو اسه بوله مخې لورغه وی بیان ختم شو ویو هاي هغه نه نه ختم اق طریقه منی په منبر کې ناس من عنصر اق بیان کو چاته چې ګڼو ته هم دا دا وی مخکی مم یو لکه اوسم یو لکو کملګری په دې لګیا دي زمون وسدا دي نیت کې خپل فرق نه راولي ښا بلکې خو تفصیل دي وباسي چې الله پاک مونږ به د طالب العلم کما حقه خدمت نه کړي نو الله مونږ ته معافي وکا لکه شهر عظیم را روان دی زمونږ لوی بادشاہي به ودا دې ورځو کې ومنګا بندبند خپل یو دا ډیوټي به هم سعادت غنو چې طلبه ماړی غلط نیت رسول الله صلی الله وسلم فرمایي مرجان کې مشتا چې ما ولا مناسب خپل په طریقه ترتیب ورکړی دی مرجان صفحه او ليصرف به وجوه الناس ادخله الله النار منهاج العابدين د امام غزالي کتاب دی د فلسفه روسته علوم د تزکیه ته رجوع کړه یو سره طلب د علم کی لیجاری به العلماء علم کس د کوم ولی مناظری و په د خلکو سره کوم او يصرف به وجوه الناس راړي ځان ته مخونه د خلکو چې خلق راته وای چې دا کافر لنډې مولا دی ښا يصرف به وجوه الناس یوی کافر کړي بلی لنډې کړي بلی د نمولای جوړ کړه او یصرف به وجوه الناس یصرف په معنا د یمینو علم د دې د فارس د کول نو ادخل النار الله به دې جهنم ته بوزي بوبزي الله هغه لرور تا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې انا من غیر الدجال اخوف علیکم من الدجال د دجال لمخ کې مخ کې زیات یریګم چې ای به دجال نه دهشت به د دجال نه زیاتی عالم سوق دی رافیزی دی شیعه دی قبر پرست بدعتیان چې ورته ویل کیږي راهب دی علماء السو دته د دوه خو لیو ویلې کیږي ښا او پیغمبر علی السلام وی چې دغه دجال فتنه دومره زیاته نه ده لکه د دې دجال چې ده تسید نیت کی یو آیات یو حدیث غلط نیت علم زکول مقصود د الله رضا نه تفقه نه هغه کی آداب ممدا د پار د فهم د قران کریم مدد کوي د انسان سره بیان الادا د دیو جن طلباو نو موږ به ورته وی چې د اول نه تر اخره پورې به موږ د دې آداب او خیال ساتو قران کریم زده کړه به موږ ته آسان شي اجتماع خصال الخير في العبد په بنده کې خو خوې نه جمع کېدل دین کو ګوري نو د ادب نوم دی د ادب لفظ ټول راټ جمع کړ دی جامع مانع لفظ دی ادب مع الله حقوق الله ادب مع الخلق حقوق العباد پیغمبر ادب اغباسن کئی دا اللہ ادب اغباسن حقوق اجتماع خصال الخير في العبد او چای تعریف کړی دی استعمال الخلق الجمیل خپل مزاج دای چې هغه اصل ماخذ ته رجوع کو چونکه تفسیر موږ ذکرې د خپل مشایخو نه دي نو مخې ته د شیخ د پنځپیر کتابي د پور بوي د شیخ ته پندای بوي هغه څه د ځان لیکل نه دي کړي خو او د کتب راجمه کړي دا شیخ ته رستم بوي لکه دا هغه ذکر کړی دی په صفه کې تنشیط الاذهان اذا ترک العارف ادبه مع معروفه فقد هلک مع الهالکین کله چې عالم ادب د خپل سره پرې خود نو حالات شو سره د حالکینو نه قران دبی نس خیر دی په خیر شه او سپی دی رانه کوری کا طالب العلم با اوری تاسو نوم شوی ها نن راځو سبا مر جوړوم انندا چلو سبا دغه چلو الله په کورونو کې نو لای تو تقوا هي صدر سرشته دې نه نو مدرس عالمو کتاب کوت خزینو می خیالو چې اخر تنگ شوا ځکه چې سړی به بس خیالي کته او پاره وجود شو وی سړیا دا څه کتاب ګوري چې بس په دې جواب ناشتي وی دا خیالي ده خیالی کې دې شي طلبه پیژنیم نه زما غټ مقصد مارتون ته د تلو خیالي زده کولو هغه لپاس عبد الحکیم دی غبه اوس پړدو به به پاغي ردونه وکړو یو ملګری لیکلا مې مې لیکا ما لیکلی دا نا جوړ شیم پکې او شوم دغه سې لیکلې شروع کړه خو د میګو خپې نفسیات روا استنو کله به دا چترا باندې راغې ښا د دې ډیر صالح طالب العلم